او وحی وکړه موسی علیه السلام ته واقعي ورور د دغه ته ان تبوأ چې جوړ کړي لی قوم کومه د خپل قوم د پاره به مصر بيودن په خار کې کورونه وجعلوا بيوتكم او ګرځوي کورونه خپل قبلتن قبله مانسه منځونه پکې کوي او یا قبلتن وګرځوي د طرف د قبلي ته دا کورونه دا کور نن د قبلي د جمعات په شان جوړ کړي ځکه چې فرعون خو جمعاتونه بند کړیو واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانځه او بشر المؤمنین او زیر اور کوم مؤمنانو ته وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ربنا یا الله انک اتیت فرعون یقینا تا ور کړې فرعون ته مل او ملئه ډلې راوي تزینه تندول ډال واموالن او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ربنا یا الله لیذلوا انجام دا دی دا شو لیذلوا عن سبیلک چې واړی خلق له استاد دیننا ربنا تمس یا الله اخیر راولی علام والم په مالونو دی باندې وجدود علی قلوبهم او سخت کی سختی ولا مور ولګي سخت کی زړونه دیو فلا یؤمنو ایمان نه راوړي حتی يروا العذاب الالم تر دې چې ویني نیو عذاب درلاک درناک قال ویل الله قد اجيبت یقینا قبول کړې شو دعوتکما دعا تاسو دعا موسی عليه السلام کړل الله وستاسو دعا دعا قبول شو اصل کې موسی عليه السلام دعا کوله هارون عليه السلام به ویلي امين ویلي معلومه شو دا چې امين څه شي دا دعا ده او دعا پټه پیدا راکې وزوره پټه دا امام سي دلیل کې پیش کړي د آیات د امین د پټ ویلو پټ ویلو لپاره دا علما او مفسرین هم دلیل کې پیش کړي چې پټ امین بهتره دی ځکه دا دعا ده او دعا پټه بهتره ده او امام بخاری هم باب تړلې التامین هو الدعاء امین څه دی دا دعا ده او قران زوی ادعوا ربکم تضرعوا خفیا امام بخاری باب تړلې دی چې تا امین امین ویل د زړه دعا ده او دعا قران وی پټه کوي امام زه وی قران هغه آیات پیش کی او دا هم پیش کی مفسر او هغه د امام بخاری باب په دې تړلې دی قال ویل ورته الله قد وجيبت دعوتكما يقينا قبول شسواس دعا فاستقيما كلك شيء ولا تتبعاني او مور پسې کېږي سبیل الذین په لار د هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېږي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر پورې میستل بني اسرائیل په دریاب باندې په اتبعهم ورپسې شو په دې پسې فرعون وجنودو لخر دا بغيا وز وعد وعدوا بغيا د وجد زدنا وعدوا او په دشمنه په زیاتی کولو سره وانا مزن المسلمین زیم د مسلمانانو تابعدارونه الان الله وست توبې او باسی ایمان راوړي وقد عصیت او تنا پرمانی کوله قبل مخیر دینه وکنت ویت من المفسدین فساد کوونګونه اوس د ایمانونو نه منځوري یو کلمې غره فالیوم نن ورځې نو نجی که بید خلاصو مونږ به بدن کې بدن ستا لتكون چې شي ته لمن دا چې د بر خلپ کې چې رستا ستانه دی آیات عبرت کار کې کو مرداري کو بیا وو بار تر ورته نور لاړه رااله دا بار تر ورته الله بدن دی بچ کوم دې لپاره چې دا پروت یو د قیامت پر خلک ته نه عبرت اخلي وان كثيرا من الناس يقينا ډیر د خلکو نه آیاتنا زمونږ د آیاتونو لغافلون غافل دي ولقد بوانا بني اسرائيل يقينا زي ورکوم بني اسرائيل ته مبوا صدق زي د وسیدونو وسیدو رښتونه ورزقناهم او رزق می ورکو دي ته من الطيبات د پاکو شیزونو نه فمختلفو دی اختلاف نکو حتا جاءهم العلم تر دې چراغ یو ته پوا ان ربک یقنا رب سا یقضی فیصله بو کی بینهم د دې په منځ کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ به ما کانو پاس کې چې دوی پی پای کې اختلافونه اختلاف کوونکي مخکې وی چې شک نو دلته د شک د ځاله کېدلو طریقه الله خي چې بس تاسو کې چې کوم خبره کې دي شک شو نو شک په پیغمبر نه وکړي خطاب نبی دې نه مراد نه زده داغه امت دی او دا عام یو دستوري د دنیا پښتو کې خلک وي لوري تا ته ګوري ته وار مقصود ګور ته خبري کولی خو مورت نه زی خطاب لور سره خبري کوي الله پیغمبر شک نه لري ما او تاسو چې کس شک کې نو زه تاسو کا فلا تکونن من الممترین مکی ګل شک کون کو نه ولا تکونن او مکی من الذين دا کسانو کذب بیاتنا بیات الله چې انکار یې کړی د آیاتونو زموږ نه په تکونه من الخاسرین نو شي به د تاوانیانو نه ان الذين يقيننا خلق حقت چې ثابت شوی د عالم په دوی باندې کلمت ربک فیصله د عذاب د رب ستالا یومنون دی ایمان نه راوړي ولو جاءتم مگر چې راشي د کل آیت هر قسمه دلایل حتی يروا العذاب الالم تر دې چې ویني دی عذاب درناک بیا به ایمان راوړي خو بیا ایمان پیدا نه ورګي نه بس دی